درود شریف وای صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران دا نن جلسه تاسو په دې کلی کې د سیرت النبی جلسه ده عزیزانو زه یو خاص مقصد ستاسو په مخ کې بیانول غواړم الله دې وکړي چې د لند غوندې وخت کې زه په تاسو پوه کړی شم من مخ کې زما رور جاوید صاحب د ټول تقریر خلاصه دا و چې خریاں کې نه باتا سن کې ته هوشیار رہی چې ویخي او خړ پراشي او طرف ته منډه کی ځان ته بچ عزیزان نن تاسو د کوواټ یادا سنام دې دې کلی نصرت خیل خلق ز ګرموم نه ټول پاکستان مسلمانان سیلاب وړي دي په باب د دین کې د ټول ملک مسلمانان سیلاب وړي دي ارسله تکړه دي سوا د دین نه ار یو کار ډېر په شوق کوي سوا د دین نه کتا سوای چې دا د سیرت جلسه د مونږ ولا راغلی یو نو د جلسې د سیرت جلسې تراتل کمال نه ده بلکې صورت او سیرت د رسول جوړول چې دي دا کمال تس جلسه ته خباسه په دلار سوک تیریږي او بدري یا بکینی پکې دا کمال نه دی سو پوری چې صورت او سیرت د رسول نه جوړ کړي ترغه پوری مسلمان مسلمان کې دین نماز کولو چې دا ټول ملک سیلاب وړي تاسو وګورئ موجوده بر سر اقتدار طبقه سچغي شروع کړی دي اسلام اسلام اسلام اسلام دا د راغه او را روان دی او که خیری په د خدای یو کنه جی اوس حیرانم چې د کم طرف نه را روان دی او کله برا رسی پیدا را روان دی یعنی په خپل خو امریکای تم په دوو غنټو کې ځان رسې او اسلام دې په 15 کال کې راونه رسول پاکستان 14000 میل نندل او سبا امریکا کې او د اسلام 15 کال او شپږ چې تر اوسه لا نه را رسیدل یوا اوس په دې تاسو څه پوهیږئ چې دوی کم کمیشن کې نولې ده اسلامی نظریاتی کونسل دے کس شے ورتوئی دوی قرآن او حدیث نا تمام دی چې دوی اوس تمامای ایما ما ته ګوره او پټکی والا دی خلکو څه چل شوی دی زه د کم ځای نه تاسو ته راغلی یم تاسو کله چېرته ګورئ کله چېرته ګورئ دیخوا ګورئ دیخوا او چشم من در چشم تو چشمان تو جائے دیگر ما تماشا ہے تو کردم تو تماشا ہے دیگر زه تاسو ته ګورم تاسو عام طور باندې دا دا شیخان چې دي د خدای سات دی بالکل په خبره نه پوي ناستی سرم خوځي خو کدي جمعات نه بار دي ته تاسو کو چې څه وي خدای کو پوي پیری شو خو ډیر خیر لګیاو زه ته ګوري عقل بکلس د کوي خدای باندې او تور ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ توره ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ مونږ سپینګری شو نه عاقلان شو نه بالغان ما څه نه بالغ دی سوچ وکړئ فکر وکړئ ګریم پریخي دي منځونه کوي خکارونه کوي په خبره ځان پویا و مسلمان یوازې دې ته نه وایي چې هغه به تسبیح ور سره منځونه بکای مسلمان دې تم وایي چې د غزا په وخت کې به غازی وي د منډې په وخت کې به سپایي وي د مړیو چتول په وخت کې به مزدوري د سیاست په وخت کې به د ټاپ سیاستداني تاسو هغه خزینه او شرمېږي چې نن په اخبار کې فوټو راغلي دي د روس یو جنای ده و میاشتې پاس په خلا کې تیرې کړې پاکستان پاکستان زه خو چې د پاکستان نوم اورم کرکه راځي کرکه دوی امریکا راکټ اسمان ته والوځي دوی په پردو غلو ټیزونه چي صفت دلته نه پاکستانیان غټ سری کوي امریکای خراکټ والي دوی کنه او جی دمره مو ده روس راکټ ولر نو غول دمره سټه غول چې امریکای کړی دی او ټیزونه په تاسو اچوي تاسو سوالو زول تاسو سوال زور اسلام کې خو قانون دا دی چې تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون د اسلام قانون خدا دې چې وړاندې کم نیکان تیر شوی دي دا غوی د عمل تپوس به تاسو نه کیږي او تاسو باغی نه کیږي هغه له دغه عمل او تاسو له تاسو عمل یو سړی غور نکه چرته بزرګ او نیک تیر شوی او نو سه چې په خروس وریږي و یاره دا میا دې میا څه مطلب شو میا څه معنا د نیکانو اولاد دې د موږ د بدن اولاد چې دا د نیکانو اولاد دې کدا د میا صاحب نو سه دې زړه آدم علی السلام نو سه ما تاسو پوه شئ په خبره بنده عشق شدی تر کې نسب کن جامی کې دری راه فلا ابن فلا چیزې نه وایدانو کې خفي سور فلان صاحب بینا تپوس به د پلار او د مور نکی نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبرو او زوی کافرو یا الله زوی می غرقیږي الله ورته انه ليس من اهلک انه عمل غیر صالح دا دستا زوی نه دی چې دا عمل ستا پشان زوی بل پلار پنه کین خلاصي کې پلار بل زوی پنه کین ای خیال استو محال استو جنون دا یو بل لیوان توپ دی چې په مونږ کې راځي دیو جنا سوچو کوي تسبیح منزونه دا ډېر خکار هوې تسبیح پلاس کې که رسول الله صلی الله علیه وسلم مرد میدان مجاهد او هغه نرستو مرد میدان مجاهد ابو بکر او عمر او عثمان او علی او دا زمون دین دی دین سوا بل لار خدای ته تل نه دا دا لار به اختیار ہے تب عالم مسلمان خبر اور رہی جنت او دوزا جنت یو لالچ دی چې قران درکړې دی چې پکې بدای دای دای دای دای دای جهنم یو عظیم قهر مظهر دی د پروردگار عالم بنیادی شی بل دی بنیادی شی دا دی چې تعاشق او خدای معشوقه ده په خبره پوهیږي نو مقصود به ذات شیبا ستا په زندګۍ چې بیا د معشوقې رضا لټول وي نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے خیال امراغ جی نو عرض میں داؤ چھ مقصود بے ذات سے آد محبوب رضا دا اوس تبڅکه تبلیوانه ته دې سرک بزي دکان تبناسته موچیتوب بکای دفتر کې بابو به لیکل بکای ها ها ها یاره دغه وخت کې معشوقې سره رابطه څنګه ساتم دې وخت کې ساتل کېږي دست بکار و دل بیار کې دې نشي دست بکار و دل بیار لاس به کار کې اخته او زړه به یار سره خبرې کوي کې دې لاس کارم کوا او الله الله الله الله دا غورز ما ته چا تسبیح را کړی دا ما جیب کې شي دي هڅه کړه کړه د سو ګورم نو زه ما چې په دنیا د خدای کې بل وظیفه مشته سیوا د دینه چې الله الله الله څوک چې پچا مې ني نو د خپل معشوقې د ذکر نه بل وظیفه هم چرته خبره کا وسوفی ته دا سر باندې نکري دی ولې مګلي نه نه خیر دا شوقونه دي د چا څه شوق دي چې عزیزانو غوږ کې دي په دنیا د خدای کې لوی مزه او خوند د دین بل څه شي کې دی چې سړی شپه ورځ وي چې الله الله الله الله الله جاوید خدرنه نور نور وعده واغسته او وعده په خپل ځای ټیک دي د سره کوي نن خدای سره دا وعده وکړي چې یا الله د ضرورت نه سیوا به بل خبره نکوم نور خبره به می صرف دای چې الله الله الله مجنون جوړ کئ ځان نه په دې سکیږي او خاطر خود را تسلام دې هم پړل لګي تسلی ورکړه کپ مجازي عشق کې مجنون د لیلا نوم په شګو کې لیکي او ړل په تسلی ور کوي نو خدای خو محبوب حقيقي دی کنه لیلا یو انسان او پیدا کړی خدای وا نو یو انسان چې داغه حسن داسي چې سړی لیونه کی نو دا حسن چې چا پیدا کړی دی چې اب څنګه چې سړی باندې لیونه کی بیا دا حسن چې نن دې سبا بنی نن دې سبا بنی او هغه حسن چې ابد الاباد د پاره په یو حال امام ترمذی رحمت الله علیه یو باب قائم کړی دی په ترمذی کې باب السوق فی الجنه جنت کې به یو بازار لګي دا جنتیان به راګرځي راګرځي ها ها الله ورته خوشحال شوي یا الله ډېر نور څه غواړي و ساجت نشتا و اورګه یو شی پاتې ده نو ملائکو ته وې زما او د دې جنتیانو منځ کې دا حجاب چې ده لری کوي نو د اهل جنت او د الله منځ کې حجاب بلری شي چې لری شي دا جنتیان به خدای ته وګوري قران کې راغلي دي وجوه یومئذ ناظره ډېر مخونه به په دغه ورځ باندې خړی وي او دا به یقین وي چې اوس باغ ما مله ما سره وشي چې د ملا ډوکی را تمات کی دیدار بوش اهل جنت به ټول بهوش نو پروردگار ته به التجا او کی چې پروردگارا دا ټول جنتونه دا ټول نعمتونه خدایا دا ارڅ قربان دی خو چې دا مزه یو ځل بیا نو مقصود به ذات شه جنت نه دی مقصود به ذات شه نعمتونه نه دی مقصود به ذات شه د عاشق په ژوند کې د محبوب دیدار وي پرې خبره پوهیږي مقصود به ذات شه تاسو بداوي چې خدا مونږ بل کار بنکو خدا محبوب به ګورو کلا ګورو به کلا دغه ستا سوند یو بزرګو نیمه شپه دا لګیا ده الله الله الله الله دا غاله جذبه کې راغې وی یا الله زهر وخت ویم چې الله الله الله او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدایم ته هم وله یو ځل چې زدایم کړ او بزرګان غوسه کې ولې داستا الله چې کوم دې دا زما لبیک دی نیمه شپه د ټوله دنیا او د پرته د او تعالی الله کې که زه درته حاضر ولاړ نه وي زه در سره نه وې نو تعالی می دا توفیق نه وې درکړې تا به الله څنګه ویلې عزیزانو نورې نشتا دا ټول فضل دي دا وهم دی کدینو صرف الله دې هغه ذات ته چې چا په دنیا کې تپاللې چا د مور په خېټه کې ته جوړ کړي کم به قبر تعالی جوړي او کم به قیامت تعالی جوړي او کم به جنت تعالی بللا څوک خزانه دا دنیا کې کور تعالی جوړ کړی دی اوم کدی غټلا خدا کینی بیړه دی غر کړه بچی دی دی د لړمه د بچو غوندې پتا اختای تا خوري خوري خوري خوري چې سو پرې مردار نه کنه جی رور دې ا دې مال لغلی پلار دې کس دې ورکول دعا درته کی کینی کافر کای دې ورپس دا ټول وهم دې قربان دا غزاد چې چاته د نیست نه هست کړي د عدم نه موجود کړي بیا به د عدم کې او په قیامت کې به د بیا را پیدا کې او ځان ته به د ودرې خبره دا ده ته بادشاہ وینځوا ټول ورځ به خدمت وکړو د شپې به په یخو بو داس وکړو نیت به وتړلو پنځل لسی پاره به یو رکعت کې ویلو پنځل لس بل رکعت سار بانګ مال بچی کېده من الجنه والناس به کې دوه رکعاتو کې به قران ختم کړ ختم به کې په سجده به پرې وتا چې الله ته په ما مې نه خدا استا ما سره ډېر مینا ده بادشاہ چرته را پاسېدلی و بونګار یې واورېد چې کوټې سره یې غوږ کېښود دی دا چغې وایي چې یا الله ته په ما مینې بادشاہ پې دروازه لرې کوې بې وقوفې داسې مه وایه چې خدایه ته په ما مینې داسې وایه چې خدایه زه په تا مینه یم هغه ورته زه بې وقوف ته یې زه د ورځې ستا نوکر یم د شپې څه کوې چې زما او زما د محبوب منځ کې رالې زه خپل کار کوه که په ما مین نه وې تاله بادشاہي درکړې او ټوله شپه ود پروته کا په ما مې نه د ورځې مستا په خدمت کې زړه وچوي او د شپې میزان ته ودرې د خپل کتاب د تلاوت توفیق په نفلو کې کا په ما مې نه دا توفیق به مال راکړي عزیزانو هغه وخت کې پوښه چې خدای پتا مین دی چې تازان ته ودرې تازان ته په سجده وغورځي تازان ته په جړات یو وخه چې د شپې را پاسې دي او یو وخه د الله د پاره د سترګې نه توي شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابد الاباد د پاره په دې سترګو جهنم حرام دی یو وخه کوم سترګې چې د شپې خدای ته وجاړي ابد الاباد د پاره په جهنم حرام زما عزیزانو نور څه شي دی په دې کائنات کده نو صرف د خدای ذات او بیا خدای په خپل خدای کې کومه مهرباني چې په جناب محمد رسول الله کړې ده دا بیا په بل چا نه ده کومه پیرزوینه چې او داغه ژوند څنګه و زندگی څه و عرفات په میدان کې ولاړ دي صحابه او ته تقریر کوي چا صحابه پاغه وخت کې بتا سوڅ کوي چې حیا به د خلقو نه لاړ شي حیا به پچا کې پاتې نه پلار به د زوی حیا نه کوي مور به د لور نه کوي رور به د رور نه کوي امي به د مولا نه کوي حیا ولاړ شي د یو ټکی باندې سوچ سره وکړي زمون ملکی لیول باندې حیا لاړ زلمه لک به بربنده خزه به ځان سره روانه کړي دنیا به ورته ګوري داسې لپټه به ور پسر کړي چې دنیا به په تماشای او پلار برواني خبرې کوي دی الک له بدا حیا نه وردی چې د عزیزان تربوران قوم خلق ټول را تګوري او زه خدای سره بربن روان دا څه ده کنه دا چلک په خېټه مور ده لګ او د روټه درکه ولګي دا اول کار دای چې خزینه برکه کوزه کی او بربنده ځان سره ګرځي زوان او پیغلی لونا آپ دے سارا کو بربنڈی گرز او تمام اعضای جسم داسې لباس جوړ کړي چې د بدن یو یو رګ پکې ښکاري دا خلق چې څو وخت کینی نو دا زاو تاسو چې یو دوی ځان ته معززین وای او مونږ ته رزیلان وای دا مونږه پرتوک چا غوندو او ګریم پریخي دي او چیرړی میرړیم سر نه توکړي دي وای دا رزیل خلق ده د شریف خلکو دوی سره چرته وخت دي یعنی زمون خزه چې بورکا کې ګرځي نو مونږ رزیلان یو او د دوی خزه چې شاملات دي نو دا معززین دي تاسو پوه شئ زمون مونږ رزیل شو چې د مانزه وخراشي مونږ جمعه ته ځو دوی کلب تزي دا معززین دي او مونږ رزیلان دي چې د جنازې وحشي مونږ راشو د مسلمان جنازه کو دوی لري ولاړی دا شریفان دی او مونږ رزیلان تاسو د خدای کمقل یی دا واوري چې سرمایدار او مالدار سړی ته ټوکرې ټوکرې مکیږي تاسو چې د خان نوم ورو یا سی ورته د سی تخنیه گئی خیال مراغه جی مالدار سړی تاسو داسې نینی چینی کیږي پرون کې نه کيو مالدار تا سره په دې نیت پاسې د چې د به مال سرا کی او دولتمند د صبرا کی درې سی ایمان د دې سړی نه لاړ په دې نیت سرمایدار تپاسېدل چې دی به سرا کی دای سی ایمان تلاش ها په دې نیت پاسېدل چې ملما ده په خیر رااله دا حکار ده په دې نیت چې دا سرمایدار ده مال به سرا کی درې سی ایمان تلاش غلی دست بکار او دل بیار باندې عمل کوي ابس ته عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي دنیا بچي او د دې د خلق بچي قسم په خدای دې خدای دې ما په دې نه ګناګاري زه چې دوی ته ګورم دوی پورې سرونه نشتا کانی ور پورې تړلې د سړی بچي هغه چې کارونه د سړی توپ کوي سړی هغه چې کردار او کرتوتونه د سړوي په لباس خر ته پرتوګ ورواغوند او خرم سره شو ټوپه خر ته ور په سر کا خرم سره شو په ټوپو په لباس څوک نه سره کیږي سره کیږي هغه چې د چا زندگی د جناب محمد رسول الله په نقش قدم باندې سره کیږي هغه مون مون مليانو کې دا کمزوري ده مونږه غریب سړی بیره تباشی په منځونو کولو کولو مونږ ته د سړی زوی نه ښکاري معتبر کال کې د اختر فورس چا تراش دی خو کال کالیز دی کنه کالیز دی کال کې راشي په خیر په خیر مولانا شیخ تر دې مبارک شه په خیر په خیر تاسو خیری دام شکر دې چې اختر پورز منزل خورازي کړ ما ته ګورئ دام شکر دی چې اختر مونږ ته حکم اس ان لله و ته په دې څنګه شکر وباسي چې ټول کال د فرض مونږ نه دی کړي او د اختر واجب مونږ تراغه کده اختر مونږ چاو نم کو نه په نه کافر کیږي او فر مونږ چې قصدا یو قضا کو نه په کافر کیږي فرض مونږ باندې تراول شیطانت له جمعات نه راشي خیال مراد بیا چې کوم جمعه کې حافظ ولاړی او دې تراوی ټول به تختی لن امریکنه انګړ مولا به صحیح کوي چې زر تراوی خلاصي دا سړی ته والکانو زما دې په خدای باندې قسم وي کپ دنیا کې تاسو د خدای قران اورې دو توزګار نه یی نو په قیامت کې بس تاسو بخنه تم خدای اوسګار نوي تبو چې الله ز مسلمانو ما ز مسلمانم نو الله به ورته وي چې تاغه مسلمانې چا ځان بدی واورې د جمعه تبنتلې چرته به چې زما کتاب لسته کې دونو بل جمعه تبدی منډه والے چې زر خلاص نو که زما د قران لا پدې تختې ده که سب بل کار کې مصروف بیام خیر ده نو د اجره غپ د پاره د ځان زروزګار اولو چې ته په دنیا کې زما قران اورې دوه توزګار نه وي نو دا د قیامت ورځ د زستا بخنه ته مزګار لریما تاسو به څه کوئ څه به کوئ زما عزیزان جناب رسول الله فرمایل چا وخت کې به تاسو څه کوئ چې حیا بلاړ شي غیرت به د قوم قومي تور باندې بغیرت د خلکو نه وځي مسلمانان به پخپلا داسې مراکز جوړي چې د دین بخکندې پکې کېږي داسې اسباب به جوړي چې د دین بیره بیره پکې تباہ کی یو صحابي را پاسې دوی یا رسول الله ما د پاره خدا دعا وکړه چې الله بیا غورځي تما نه رسي چې د کومې زماني مسلمان قوم بداسي دا آیات راغی عرفات غونډای باندې حج شو سردار کونین واپس مدینه ته راغی جمعه ورځ ده منبر د پاس اعلان وکړ چې ما باندې عرفات کې دا آیات نازل شوه الیوم اکملت لکم دینکم ټول صحابه خوشاله شو چې الیوم اکملت لکم دینکم چې ده دا خو دلیل د دې دی چې زمونږ پیغمبر الله په خپل مشن کې کامیاب ظاهر خو یقیني ده خوشاله یې ودا اوس جاری ولی و صحابه د دې آیات د مفهوم نه دا معلومیږي چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګل دنیا ته د دین د تکمیل د پاره اوس چې الله وې چې دین کامل شه معلومیږي دا چې رسول الله اوس په دنیا کې نور حیات نه پاتې کیږي د دې آیات د مفهوم نه دا معلومیږي چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېګل دنیا ته د دین د تکمیل د پاره اوس چې الله وې چې دین کامل شه معلومیږي دا چې رسول الله بوس په دنیا کې نور حیات نه پاتې کیږي صحابه یا ټول په خندا او یا ټول په جړا شو رااله د سردار کونین په خدمت کې چې یا رسول الله ابو بکر صدیق داسې وای سردار کونین ورته وای چې صحابه او ابو بکر ټیک وای چې بیمار شه د مونږ ټایم دی صحابه په جمعات کې صفونه جوړ دی او ناس دي حضرت بلال مؤذن دی د سردار کونین الله مؤذن دی صحابه ورته چې بلال کاش چې نه په حبش قوم کې پیدا شوی او نه لوی شوی او نه د محمد رسول الله د بیمار او آس په ما شوی چاډو پیدا نه دا محبوب د بیمارۍ په څنګه اور الله نن ستا په ملک وای سینما ځکه نه بندو چې دا عید میلاد النبی دی په دې میاش کې رسول الله پیدا شوه نو رسول الله چې په دې میاش کې پیدا شوه دی نو خوشحالي تاسو سینماګانې او وی سي ارونه چلول کوي عزیزان بلا راغ صحابه توي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا ابا بکر فليصلي بالناس ابو بکر په جړا شو ورته عزت چرتا او د محبوب په مصلا او درې دل چرتا زدا کار نه کوم بالکل صحابه ورته د خدای بنده مز قضا کیږي ابو بکر وی چې ارڅ کیږي زبد سردار کونیل په مصلا څنګه ودرېګم دا ډېر ګران دا اوس درد سره تعلق لري د دې زور ما ابو بکر ته پته لګی دا مونږ ته څه پته لګی مونږ څه خبرو مونږ په دې لار نه یو قسم په خدای مونږ له بوی نه درا زه درته ما نه اول تاسو کې بوی نه درا د دې درد د ابو بکر ته پته صحابه په زور نیو په مصالح او درول چې وې درول نو سردار کونین طبیعت کې لک خفت پیدا شي حضرت عباس او حضرت علی ته आवाज وکړو چې الا لګ می طبیعت ټیک شو او د جمع مونږ رانه چې قضا نشي ما جمعات لبوزي بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د عباس او د علی په وګای لاسونه کېخو او ما چې رستن ورته وکته نو رسول الله خپل ځان پسې پزما کراخ کې او د جمع مونږ تراوه په دې کائنات کې بلاغه نه لوی څوک پیدا شي او په داسې وخت کې د جمع منځ نه قضا کول په داسې وخت جنت د دغه خلکو ځای دی ستاسو زما څه کار دی جنت سره زمونږ څه کار تاسو په دې په دې سوچ کې یې چې جنت جوړ پدې کې دی چې سړی مرشي او جنازه یې وشي او دا طالبان ورپسې بیا دوه دوه سپاره وي کنه جی نو بس په دغه جوړ سړی بخلې کی د مړو جنازې کړي کنه چا چې کړي لاس چت کوي تا نه دي کړي کړي دي غرض دې څه ده غرض دې پیژنې تاسو پوښتنه غرض چې د کوم شي غرض نه پیژنې مالهو معلیه نه پیژنې جنازه څه مطلب شو اوه په ایمان که خپل مړی در کې شوی یو قبل شوی په دې ځل کې نره درد پیدا شوی دی چې خدای په دې تور کنده کې بد سره بیګاله څه چل کیږي دا شوه پلار دې مړ دی ورور دې مړ دی خزه دې مړه ده لور دې مړه ده دې دې کې نره درچ یا الله دې دې کې بده سره بیګانه څه چل کی څنګه پولیس به نیسی څنګه عدالت کې به پیشي کیږي یا الله بری کیږي با که عمرې کیږي با که پانسی کیږي بدلته به څه چل کی دا دا تصورم چا سره شوه دا خو حضرت عثمان نه تاسو خبر تا ګوري جاری ولې جاری لکه وسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره ما د رسول الله نه اوریدلی دي چې قبر اول منزل دی په منازل د آخرت کې کدی کې سړی کامیاب شو ټول عمر به کامیابی کدی کې پاتې راغو ټول عمر بیړه تبا ده نو عثمان وی دې زه تجارم زکا چې په دې اول منزل کې تبا نشم دا تصور مون چر راغلی کورته او زیارت ته او ختم دی او دو سپاری دی او دا سپاری در پسې چې څوک وای دومره کم عقل دی چې په یو روپۍ تامړي پسې دو سپاری وای یو روپۍ ورکه یا دو دو روپۍ طالبان راولي ورکول سلسل شي او ورکه دو روپۍ دا الټا خدای سره نور ټګي کوي پرې خود پرې خې درته لکونه دي د لکونو جایګیر او جیداد او نقد در تپریخ وی او مولا په 2 روپۍ ټرکیاوي یعنی خدای له دوکا ورکه چې خدای دا 2 روپۍ دي د بلار می پیو بخا خدای وی خدا تاسو هغه د پریدورونه یا پریدو منګي کې غنم اچولي د غنمو زکات او لاندې ته 50 روپۍ خوي اپریده زمه ما سينه چې اپریدي په خپش زه خپل درېواله اپریده ما او دا سينه چې اپریدو باندې جوړه جنډا ولاړه ده ارچا کې خاو خراب شته نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کاپریدي لک خراب دي وکه دی لاندې اوس 50 روپۍ غري او پاسه په غنمه چوری دی مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې چې زکات ته اخلاص مال دا قبول کړه مغنمو مولاوی چې ډېر خدا قبول کړی مې او چې دا سه پیزار پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې چې ته ملا یې تیار ټیکاله خوري و دا یو روپې واخله او غنن بیا مال راکه چې خپل کې واچم چې برکات پکې شي مولانا کې خیال کو چې بنا په چې استغنم څکه دا نغد روپای والا غنم ته یوړ چې کور ته لاړ خزه ورته دا خو دې بیا راوړ به چې واخلا خزه خلای په قران چې خلای مې وټاګو ملا مې وټاګو خلای لمم دوکا ور کړو ملا لمم دوکا ور کړو وی چې څنګه وی چې 15 روپیا را باندې د پیسو زکات و و دا غنم را باندې د غنمو زکات و خدای ویلی دی چې قبض پکې شرط ده نو غنم ولاندې 15 روپے چې غنم ملا قبض کړو 15 روپے پکې قبض شو نو چې قبض راغی غاړه مې خلاص شو وس چې ما په خپل چالو کې ملا نه پر روپے واخستنو دې کې د خدای څخه کار ده تاسو پوه شئ تاسو هغه یې چې پریخي درته جایګیرونه جیدادونه پیسې او بیا دو روپای باندې دو سی پاری طالب لور کې په دې خدای له دوکا ورکې چې ګینه پیسې مې ورکې دا سړی قسم په خدای دې کې په دې خدای وبخ قسم په خدای دې کې خدای په دې وبخ خدای له دوکا نشي ورکول هیلا زمونږ د زمانی هیله دا معنا چې خدای سره ټګي کول قسم په خدای لا سلیل انسان الا ما سعا لیس للانسان الا ما سعى انسان د پاره با او ما شا کارآمدی چې کم د پخپل کړی بیا درې سيزونه د مرګ نرستو به کارآمدی چې کم پیغمبر ویلی دی صدقه جاریه نیک اولاد او علم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله سره مرشه دغه عمل منقطع شي الا صدقه جاریه اولاد صالح او علم چې دا درې سيزونه پریخیو دا د مرګ نه بعدم فائدہ کوي دا نور ټول ستاو زما رسم و رواج دی خپل خاطر لپاره تسلی ورکو حقیقت دا شی نه ختم هغه ختم مزه کوي چې د ختم احترام او عزت وستا پړه کې او هغه مد نظر یو غره ته چې ما کور ته بوزي او ختم دې کړی په کم ځای کې مې کېنه او چې دا غټ غټ سنداګان در کر راشي کم ځای کې کېنه خبره ده ما بوزي پوزه راته واچي دا یو غړی چې راشي په دې ختم کوي او سنداګانو لدی صوفیه چولی دي یعنی زه چې قران ویم نو ما په پوزي کې نه خدای پاک په دې دوکه کیږي خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ که تاسو وای تاسو مليان غږ نه کوئ نو موږ مليان خو په غږ کولو بیړه غر کښو اوس پوه چې دا خلک ټیکيږي اسم نه بلا ور پسې د خپل کار ولې خرابې عزیزانو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمع منځو شکور تلار صحابه اور پسې لار چلار و یا رسول الله کته وفات شو تا نرستو به زمون څه حال وی سردار کونین ورته قانون وای او زما په حدیث عمل کولو نو الله به تاسو چرې نه گمراه کوي او سربالا او سرفراز به یي که تاسو د خدای قران او زما سنت پرې خو نو خدای به تاسو پرې دی د یو ورځ نه به بل له ذلیل یي د بل نه به بل له ذلیل یي د بل نه به بل له ذلیل نن ملکی لیول باندې زمونږ د ذلت وجه څه ده ځکه چې مونږ د خدای قران او د پیغمبر سنت پری نو خدای مونږ پری لږ سات چې تیر شو دروازه ټکی ده څوک ده بی بی فاطمه ورته وی چې یا رسول الله یو ډیر ہے بتناک سره بهر ولار دی جناب رسول الله ورته فرمایل چې بچیا دا ہے بتناک نه دی دا غسړه دې چې تا به پلار کیو مې دې بدی کونډي کی وای ورته چرش عزرائیل علیہ السلام دننا صلوات و سلام علیک یا رسول الله وخت پورا ده حضور ورته وې اسرائیل لک صبر وکړي جبرئیل راشي پړک کې جبرائیل را اوس جبرائیل څوک دی دا تاریخ خو زه درته نشم ویلی جبرائیل څوک و عزیزان کاش چې داغه حسن مزم واغسته او ته خبر شوه چې په کوم حسن زلیخا مینه وا او بیا دا حسن نه خبر شوه او داغه مزم واغسته چې د کوم حسن د کتو یو لک سلیری زره پیغمبران پارمان دا هغه حسن مزم واغسته چې د کوم حسن د کتو د پاره د اسمانونو ملائکو خدای ته درخواست کړو چې د زمکی دنیا خو په دې خون مشرف شوا یا الله یو ورځ خو پاسم راواله چې مونږه مګورو د اسمانونو ته معراج کې چې بوتل او داغه ملائکو درخواست منزور کړو کینی الله خبره خو ور سره پزمکم کولې شي تاسو پوه شئ نو کاش چې اوس هغه مزه علم سره او مهنت سره او خواري سره تعلق جبريل راغه یا رسول الله الله ورته وی چې جبريل زه خو تیار ما خو زما د پروردگار نه دا تاسو کچ ما نرست زما د امت بسوک نگهبان وی جبريل ستر ګرات کی زیورت ورته حبیبا الله فرمایي چې فکر مکو تا نه رستبا ستاد امت ز نگهبان یما بی بی عائشہ فرمایي چې د رسول الله سر د ما پسینه پروتو اسرائیل علیہ السلام سکرات د موت پراوست نو ما چې د پیغمبر زن کدن سخلی دلې ده نو ما په زندګۍ کې داسې سخزن کدن د چالي دلې اسرائیل ته وې چې په دې مې پوي کال چې د دې نم لویا سخت بلشتاو کا ختمه شو ان الله لا يجتمع عليك موتتان اے زما محبوب الله بدو مرګ پتا نه جمع کئ یو مرګو چراله او ته په وفات شوي حضرت عمر په کوڅه کې واوریدل چې زما محبوب وفات شه تور راوستا وی زما د پخدا قسم وی کچاو ویلې چې رسول الله وفات شو نو سب پدی تورت سر قلم کما کچاو وی دماغ کار پرې نو محمد مگر یو رسولو دنه مخکم ډیر انبیاء تیر شوی دی یو مرګ چراله او دیم په وفات لیکن صحابه واوري من کان یعبد محمدا ان محمدا قد مات دا تقریر یو که ان شاء الله العزیز دین مخکې مضمون بل سبا چې کوم جانانه مل سره جلسه ده که خدای ته منظور وا دین مخکې به بیا التزو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين الله پاک دې تاسو څومره حضرات چې د لری لری نه یاد دي کلی خلک د جلسې تراغلی خدای دې تاسو ټول شری مقاصد پوره کړي الله پاک دې مونږ او تاسو ټول په خپل مقاصدو کې کامیاب په اخلاص دعا وکړي چې الله روس تباہ کړي الله امریکا تباہ کړي الله اسرائیل تباہ کړي اے الله نوم کفار تباہ او برباد کړي خدای د مسلمانانو بول بالا کړي اے الله مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي خدای زمونږ دا ملک یا الله په اصلي مانو کې اسلامی ملک کې خدای په صحیح مانو کې اسلامی ملک کې خدای زمونږ د ملک قانون قران کې خدای زمونږ د ملک قانون قران کې خدای زمونږ د ملک قانون قران کې یا الله کل مریضان له شفا ورکې د کل غریبانو په حال باندې رحم وکړي شرم پرده مو ساته اے الله زمون بچو تا هدایت د نیکیو خدای زمون خزو ته هدایت د نیکیو یا الله اغه رنگ د اسلام کې مونږ رنگ کې چې کم رنگ کې د صحابه رنگ کړی خدا هغه درد زمون پزړه کې د خپل ځان او د خپل حبیب متعلق پیدا کې چې کم درد د ابوبکر او د عمر پړ کې اے الله چې کوم درد هغه پړکه خدای هغه درد مونږ تم نصیب کړه اے الله هغه درد مونږ تم نصیب کړه اے الله درد مونږ تم نصیب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ګران محترم او رضونکو د مولانا محمد امیر بیګر صاحب په 31 نمبر کې چې تاسو د حضور علیه السلام د وفات بیان اورېدل دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیر اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سحوت کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي ټلیفون نمبر دی 2512 زل باستا جنازه شیرمانه